پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 هغه مور ته خبر وکړي دو درې ورځې پس زه خپل دفتر کې یم او ما پس سوال جواب راغې چې سبا د عدالت ته پېښیدا او عدالت ته برازې ما چې ښا پته نشته سم مصیبت ته خو ما چې زم بنو عدالت غوښته نو زم بنو چې لاړه ما اوس وی جج د چې ګولیږي زاریږي فیصله داسې خپل خندا سره خوشحالي سره چې د چا سم معاملې راځي فیصله شروع دی او خان دی او انتهای خوش اخلاق جج دی وی چې زما پېشي څنګه رااله او زما نوم واغستنو د جج سترګې سرې شوې او سترګې سرې کړې او ځان چې کم دنو ډیر اگیر بگیر کو د دوخ په غوې ناستو کنه جج خو نو د دوخ په غوې ونو و ډیر غوسه شو او ما ته وای چې ظالما د خدای ظالما تا د تا چې کم دی او ډیر لوی عظیم جرم دی کړی دی او ډیر لوی اقدام تا کړی دی ته د ملک ماحول خرابول غواړي او دا کو چې سیرات لل وی وی بد را دی او مال داسې یو کاپی داسې مخ تهونه ولا مان داسې مخ بل طرف تواړو چې مخ بل طرف تواړو ما ته چې جی زما ګنا اخر صد ما خو پوه کما ته خو پته نشته زما ګنا صد وی چې خاوی بیا یو غنټه خبر وکړي چې ښا تلا د خپل ګنا تپوسم کول غواړي چې ستا څه ګنا ده لا دا تپوسم کول غواړي تا ته لا دا پته هم نشي دومره لوی جرم دې کړی دی لا دې ته تلا جرم وایم نه ډېر خبره وکړې چې تا د دې خپل لور نه د پکونو دا پیکټ ولې اغستې دي ولې د پکونو دا پیکټ اغستې دي وې ما دا سه وی چې او هو پوښم چې دا خو زما خزه او زما لونو ما سره دا کار کړی دی وی راته وی چې دا خو زمونږ د ملک قانون دی چې جنې کم ځای کې دا غواړي چې زه د کم الک سره زنا وکم او هغه سره چې کم نه یو ځای شم مینم وکم نو دا زمونږ د ملک قانون دی پاره کې ستاده کار نشي چې لور نه دا تاسو کې دا خو مونږ ازادي ورکړې زمونږ قانون دی خو چې ته ته پکونی اخلې نو دینه خو به نور سره جوړ شي د دې به بچی پیدا شي نو دا خو به نور پلیتې جوړ شي او ملک به مونږ ته خراب شي نو تا دا غي نه دا غسته ولې دي قانون کې چې کم د دخل اندازي کړي ده وزه پوه شم ډیر زیات خپه شم ویرالم کور ته پریشان او ناستم وی نه می لور ته غاګو کو یو تا نه بلې تا نه خزتا وی ما چې دا کار دای کړی دی ځکه دای خو په ما باندې کیس داخل کړی دی نو بیا وی ما په خپل رورو ځان له کاغذونه برابرول اغه لونه می دغه سیل ته کې پرې خو دی ما چې زما داسې لونه نه دی پکار چې اغه دا قانون منی او د اسلام قانون نه منی او بیا مې خزام دغه سپری خدا هغه سی می پرې خو دی او راغله مزدل تر لیبرې کار کوم دوبۍ کې هم دار له پکار دی خدا غزای هغه خيستنو کوي او ډېرې پیسې مینې دی پکار دا غي یز ان تزنو کما تزنون د یورپیانو خو دغه کار دی چې تاسو زنایان شئ دا الته کې ګورې باقاعده یونین جوړې کړې دي دا کم خلک چلته پاتې کیږي د یونین دي خپلو کې په حکومت د زور باندې پدې دا کار کیږي چې تاسو کم الته پاتې کیږئ نو تاسو په پاکستان کې دا نه وایي چې الته سکیږي دغه باډیانې اچولي الله دې پاکستان کې دا مصیبت نه راولي چې کم ځای کې راغله دې الله دې ختم کړي الله دې زمونږ حفاظت وکي او دا ډیره به حیاي شروع ده هغه خزانه ده خزا چې هغه مینا بازار ته لړ شي په مینا بازار کې او څخه د سړی په خلی باندې ناراضي دا مصیبت ته وخزه به مینا بازار کې ګرځي او دکاندار خو د دې داسې لکه سکه میړه دکاندار دکاندار خو لکه داسې لکه سکه میړه والان کې ډاکټر له چې الله اجازه ورکړي ډاکټر لا نو ډاکټر ته چې لاس ته خوګ دی او ډاکټر لازینو مخ په پټ ساتي خپې په پټ ساتي صرف اغه لاس چې د کوم خوګ دی اغه زخم بخکاره کې دا غي علاج بکی چې کم ځای زخم دی هغه ځای به ډاکټر تخکاره کوي نور اجازت نشته لري دا به ډاکټر لکه چې دې سکه میړی دا به سره غف دا کپلا راکا زخواره ته داسې داسې دا غپ شروعي د دکاندارانو سره او هغه کې پردې لګېدلې دي هغه پردې ګوره دانا چې دا خلک ما شومان دی پويګنه خو څه خلک دوسان شوه دي او څه د شرم او د غیرت نه غږ نه کوي ګینه دا خلک ا پردې د دې لپاره نه چې پرده راکاګه چې پرده کې دنه چې کم دنو تا کپڑے خوخو هغه کې هغه سن کوي او سن کوي هغه ارس د کا دا چې کم خزي زیدې ته بیا پته ده او ځا خزه به هغه چې کور بناستي خاون بوله راړي چې دا خوخه کی وادي خلی که خوخه نه ونه پری دي دي لاړه دي چې کم ځای کې زنانه سامان خرڅي هغه څخه دي کینی وادي خلی زنانه څخه دا چا ویل دي چې بس ځا په مینا بازار کې ګرځه د ټوپۍ د زنا اډه مینا بازار او د ثوابي په لینګ روډ کې ګرځه د زنا اډه پدې کې ګرځه دا د زنا اډې کولاو کړی دي الله دې د مسلمانانو د زنانو حفاظت وکړي الله دې دا ملک په قوانین اسلامیه او باندې آباد کی وراشه حقوق سوره نساء ور کړی دي دا خو چې وخت وخت او کم اس کم درس وی او د سړی ذهنی پریشانای هم نه دارنګ د سړی دام نه چې نور سغمون هم نه او وخت وی کم اس کم چې په دې یو صورت باندې کم اس کم چې نه نو زما د سوچ مطابق یو 15 شپږ ورځې په دې باندې غستل غواړي چې دا وای چې یورپ کې بس کېدل او دا زمانه د جاهلیت کې سکیدل یورپ کې سکیږي او په دې پاکستان کې سکیږي بار کیف سن او کتاب مالی کله دی هغه وګورئ سنا صبر ته ملاو شي اگر چې ماغه کې بیا هم تفصیل نه کړه ډیر سيزونه ما پری خودي دی پاغه کې ما خو بهترین کتاب دی وای خلې ځان لا ان شاء الله الله دې د اصلاح ذریعہ وګرځي د امت او الله دې ولا قبولیت ورکي یرید الله ایو خففانکم اراده کوي الله تعالی ایو خففانکم چې سانتیا را ولي پتا سو باندې وخلق الانسان ضعیفا او پیدا کړی شوی د انسان کمزورې یا ایها الذین آمنو حکم دولسم و دولسم حکم دا چې د محرماتو اموال ام دا چې کم ده درونو مالونه په نارواو طریقو سره مخره او کذا کدا خورینو دا سدا لکه ځان چې دی وجو یا ایو الذین امنو کدا خزه مال ده او کدا سړی هغه مال مخره دا ګوره د خزو کو کو تا ګوره کنه یا ایو الذین امنو او د ایمان خوندانو مخری تاسو مالکم کدی یتیم مال نه ورکې نو ځان هلاکه دارنګ کو د نورو یتیمانو زنانو سره ظلم کینو ځان هلاکه دارنګ کده نورو زنانو حقوق نه ادا کینو ځان هلاکه دارنګ الله اکبر کده نافو مال حفاظت نه کینو ځان هلاکه ټول سره او که زنانه میراث غني او بل ځای کې نکاح ته نه پرېګ دینو ځان هلاکه ځان هلاکه ځان مهلاکوا لا تقتلوا انفسکم مالا کوي تاسو خپل ځانونه ان الله کان بكم رحیما بشک د الله تعالی په تاسو باندې مهربان او ورچا سوګ دې چې کدا کار تاسو نه په دشم عدوانا وظلما په دشمنی سره او په زیاتی سره نظر دا چې داخل بکوم دلاله اورتا وکانه ذالک علی الله یسیرا د دا کار په الله تعالی باندې آسان ان تجتنبو کبائر ما تنهونا بشارت متعلق په کل احکام پورې بشارت ته مانسو دا لوی لوی ګناونه دي دا موږ چې راته کوم کړو دا ظلمونه چې تاسو کوم کول دا لوی لوی ظلمونه دي نو دا ظلمونه مکوي د زنانو سره نهي د عدوان نه دا د دیار لسم قانون وا د یو بل د حصو الله والله د یو بل د حصو تمنا مکوئ د یو بل د حصو تمنا مکوئ تمنا الله اکبر دارنګي د دا یو بل سره چې کم دی پما بین کې حسد ام کوي ګور الله وای لا تتمنوا تمنا مکوئ مغواړی تاسو هغه چې ورواله ورکړه دی الله تعالی پاغه سره باز تاسو لرا په باز نور باندې معنی میراث کې چې کوم غورواله ورکړل دي نو داغه تمنا م کوي تمنا ته خو سوای چې یاره مال دې بالکل زره د سړو سره برابر شم الله وای تمنا بام نه کې د برابر والی تمنا بام نه کې نو چې تمنا بام نه کې نو بیا چې بالکل مساوات سو غواړي داغه بسحالي دا بلوی ظالم نه الله وای د دغه برابر والی تمنا بام نه کوي تمنا باندې کوي زکه په دې الله پويږي نو چې الله په پويږي تبه تمنا هم نه کوي الله اکبر الله نو چې څوک مساوات غواړي داغه بس هغه بس حالتي نور تمنا غانې مکوي ان الله کان بشک د الله تعالی بكل شيء علیم پاره شی باندې عالم خبردار الله اکبر علما د تفسیر ذکر کوي کلا چې دا آیاتونه رالل ولا تتمنوا ما فضل الله نو زنانه او دا تمنا وکړه چې زمونږه عیسی ول بالکل د سړو د حصے برابر ول نه ده الله اکبر او سړو دا وې چې ګوره موږ له دنیا کې غوړه والے راکړې شو نو آخرت کې به موږ د خزونه غوړه یو غوړه آخرت کې به غوړه یو الله وینا نه تمناګانې مکوي خزو ته خطاب شو او تغلیب د پسیغه د مذکر سره تاسو تمناګانې مکوي دا هغه چې تاسو بعضو لا الله په بعضو باندې غورواله ورکړی دی نو دا د بل د غوروالی تمنا دی نه کوي او هغه ارزوګان نه لري بس په خپل حصہ د اکتفا وکي ها سړو ته وای س دا تاسو وای چې د قیامت کې به تاسو پنه کوي چې کمی کړي وي هغه کې بلوري نه نه کمه نه کوي چې سړو کړي دی هغه لره هغه حصہ ده کمه نه کوي چې خزو کړي هغه لره دا غي نه حصہ ده ولکل درجات بل حکم وګرځو سوار لسم ولکل درجات معنا ایفاء العهود تاسو عادی پورا کړي او د پاره د هر یو تن ګرځول دي منګه میراث خارو مما دا سنا چې پر مما دا مالنا چې پر خودي دي والدانه مور او پلار ددو والاقربون او رشتہ دارانو باز وای وای دا ایسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای چې کم نه مخ کې عقد مواحد کړو د مهاجرینو د انصار په مابین کې نو دلتا وای چې کم نه بیا غ منسوخ شو نو لکلن جعلنا موالی وای دا چې کم نه الله اکبر دا ناسخ دی او رست آیات چې کوم عقد مواحد اول رست نه سره چې والذین عقدت ايمانکم نو علماء کرام فرمایي چې دا والذین عقدت ايمانکم دا ناسخ او هغه والذین عقدت ايمانکم عقد مواخات هغه منسوخ ځکه چې ارچا د پاره خپل میراث پاره دي نو هغه منسوخ شو لیکن زمونږ شيوخ ذکر کوي آی وای چې نه والذین عقدت ایمانکم کې مستقله مساله ده معنی چا سره د احسان کړه وینو احسان کوا هغه احسان مې راوا احسان کوا چا سره د وعده کړی چې احسان وکوم نه احسان کو مطلب وای دا ده ولکل جعلنا او د هر یو تند پارا ګرځولې دي منګه میراث خورو مما دا مالا چې پر خو دی مور او پلار ده یا رشتہ دارانو والذین عقدت ایمانکم کسانو چې عقدت ایمانکم مضبوط شوی قسمونه ستاسو دا غوي سره وبما انفقوا او علت کسبی وبما انفقوا سبب د دې چې دای به خرج کوي من اموالم د خپل مالونه یعنی په بیبیانو زنانو باندې به دای خرج کوي ګورا الله حکم بل ذکر کوي زمانہ د جاهلیت کې الله اکبر باز خلکو کې دا یو ظلم چې اغیبا خزا چې کم دی او یو علت دا چې سړو له الله غورواله ور کړی دی په زنانه باندې دویم دا چې دای مالونه لګی او دای به خرج کوي نو چې دای به خرج کوي نو دای بل علت حکمران بداوي کور کې هم مشر بسړی وی دا نه چې خزه بچ کم دنو مشروي لکه د نن زمانه د یورپ ملک او داغه ممالک او د یورپ پرکټي په خاریو کې چې تاسو وګورئ پنجاب ته لړ شي لک په خبر ته لړ شي نو پارس به د خزي ځوانډي او سړی بلک خاون سړی وایګین بندا وایګین کدا سره چته نو کار روان دی او دا دله برست رست رواني او خزه بچ کم ده نو دا مخ کې روانه د دکاندارانو سره جی دارا کا دارا کا او دله به ورکی او دی به نیوي دا یو ځای کې پیغور کې روانو ما دا اصله ډیر ټاټ باټو ملګر ته ما دا عجیب نو کار دی ما نو کار د دینه زیات سنبال دی ایو دا خاوند دی ما ښا دا خاوند دی ما خدا نو کران شوی دی کور کې باوم مشر سړی وی پدمل کې باوم مشر سړی وی او چې کومه خزه دا غواړي چې زه د پخاون باندې اند دا په حکمرانی وکم او د دې زما د انډر لاندې وي دا خزه ډیره ملعونه خزه ده او دا خزه چره کامیابی نشمونته او دا د اخرت ځان له تبا کول غواړي د خاون د حکم تابعداري وکا دا نه چې تعالی الله دومره حقوق درکې او د دومره ظلمونه نه اخلاص کړي او ته په خاون باندې حکمرانی کې او هغه کور چری نه جوړيږي خزه خدا سه پکاري چې خاون وتوي دا کار او کدا وي خجي چې خاون وتوي دا کار منکو دا وتوي خا چې خاون وتوي دا کار او کدا وي خا خزه داسي او حدیث کې د داسې خزه فضیلتوم ډیر راغلی دی او چې کومه خزه داسې نه کې حدیث کې راځي چې کومه خزه تخاون وای راشه او دا لاړه نشي او دا خپل حکمرانی چلی تر ساره پوره په دې باندې لعنت وریږي در ساره پوره دا د الله په لعنت کې الله اکبر بار کیف وبما انفقوا دې ځای باندې علما کرام دغه زمانہ د جاهلیت ګوره هغه ټیم هم وا اوسم د زمانہ د جاهلیت ژوند دی دا خلق اوس خوسکه یورپیانو خو راوخ کله غي خو ار ازادي ورکړه لکه څنګه چې په زمانه د جاهلیت په روم کې و هغه خو ار څنګه ازادي ورکړه الله اکبر نو پاکستانیان خو سکه د پاکستانیانو نور عوام چې چا د پښتنو د سیاست چغه وولي اغه یوم خزر او خکل او اغه یوم خزي سملو ته بوتله و پښتانه خو یو طرف ته کمړه چا چې د اسلام چغه وولي نو اغه یوم راو خکل اغه یوم په متحده مجلس عمل کې اراویخ کله او چا لونه راوخ کله چا انګین دی راوخ کله چا خین دی راوخ کله چا مین دی راوخ کله او هغه سملو ته ورسولې او ایمنګه جی اهل سنت والجماعت یو او جی منګه د اجماع باندې عمل کو حیات النبی کې جی اجماع راغلی د منګه په اجماع عمل کو نو علما کرام اجماع ذکر کوي په دې باندې د جمهور مسلک او اجماع په امت باندې هغه دادا چې خزه به چې کم دی دا به نه د امارت صغرا دی تاواله کول شي نه به ته امارت کبرا واله کول شي ستا دی ځکه اوس اهل سنت هیر شو اهل سنت د سکړه دی ځکه حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي واغه چې کم دې سخیان وی او سخا کوي و اومو و امورکم شورا بینکم او تاسو کارونه په خپل منځ کې د مشورې سره وي نو تاسو د پاره د مخ د زمکه د مخ د دانه چې کم ده د خېټې نه بهتر دی و د مانس د ما د زمکه شا چې کم ده دادله بهتر دی چې تاسو ژوند دی ژوند له بهتر دی دا سول ژوند بهتر دی و اذا کان عمراکم شرارکم هر کله چې تاسو امیران دا ناکار خلق شي تاسو او مرا دا ناکار خلق شي واغنیاکم بخلاکم او تاسو مالداران بخیلان شي و امورکم الی نسائکم او تاسو کارونه خزو تا والکل شي فبطن الارض خیر لکم من ظهرها تاسو د پاره هغه د خېټه دن د زمکه دن چې کم ده حصہ هغه خېټه هغه غوړه د تاسو د پاره د شاده دینه معنی سم مرګ د لغوره چې بیا مړ شي دا ټیم کې ځان د پاره مرګ غوړی دا د لغوره دی بیا چې تاسو کارونه خزو تاواله شو دارنګ علما د تفسیر ټول دې ځای باندې ذکر کړي دارنګي مولا جیون دارنګي امام رازي رحم الله دارنګي قاضي بیزاوی رحم الله جلال الدین سیوطی دارنګي علامه ابن جزري دا ټول ذکر کوي علامه ابن جوزي رحم الله دا ټول ذکر کوي په دې ځای باندې چې د خزه امارت نشته او ټول ذکر کوي تر دې پوره چې علامه نصفی حنفی مدارک کې ا شرایط ذکر کړي چې د امارت د خزه چې کم نه دا سړی په دې باندې غوړه دی او بهتر دی امامت صغرا او کبرا دا حق د سړی دی نو پنځه دا پنځه شرایط ذکر کړی دي هغه وایو خزا سړی په دې بهتر دی چې د عقل کامل دی والعزم دارنګ د د چې کم د نو عزم کامل دی والحزم د د تجربه قائم کا دغه ده کامل ده ور رای رای کامل ده والقوت قوت کامل ده والغزو ده غزا لذي جنگ لذي دارنګ و کمال صوم و صلاه دارنګ د مونږ کامل ځکه هغه باندې او چې بیماری راشي بیا مونږ نشي کولای کنه دارنګ صوم او صلات مونږ روزه دای کامل وي دارنګ نبوت دای کامل وي دا نبوت سړو کې دی دارنګ ول خلافه ول امامت ول اذان دارنګ خلافت ته د خلافت کول شي خزانه شي کوله دارنګ امامت خزانه شي کوله سړی کول شي دارنګ اذان وای سړی کول شي دارنګ خطبه دا سړی کول شي دارنګ جمعه او جماعت دا سړی کول شي دارنګ بیا ذکر کوي تشریق دا د سړو پنځ د امام ابو حنیفه دا په زور باندې چوي نو دا به سړی وای خزه مې نه وای دا رنګ په حدود او قصاص کې شهادت د سړو پورې خاص دی دا رنګ میراث کې ډبل حصہ د سړو دن دی غره دی دارنګې د عصب جوړیږي دارنګې نکاح ملک د د په اختیار کې دی دارنګې طلاق د د په اختیار کې دی دارنګې نسبت سړی ته کیږي سړو ته نسبت د دغه د کیږي د نسبونو دارنګې ګیره چې کم نه نو د سړی راځي په دې باندې سړی غوړه کړي دی اله اخیری چې کم سړی ځان نه خزه جوړی نه دا بیا د خزو سره ځان برابرې کنه وا دارنګ هغه بیا وای ولعمائم بلدا چې دا سړی پټ کی وای دا ځواني کنه چې خزه پټ کې تاو کې راو دي زمیدان ته دا ټول غوروالی اسباب دي د سړی په هزا باندې او دا ټول مفسرین کرام په دې ځای باندې ذکر کوي چې دا خزه چې کم دنو امارت نشي کول او دا د امت اجماعي مسله وا اغرالل د جمهور او مسلک محدثین ټول ټول محدثین چې ټول راواخلې هغه ټول ذکر کوي په دغه احادیثونو باندې لکه مشکات کې روایت راځي نسائی کی روایت راځي بخاری کی روایت راځي ترمذی کی روایت راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبر ورسېدو چې آل فارس هغه چې کم نه په خپل ځان باندې د کسرا لور هغه چې کم د بادشاہانه جوړ کړه نبی علیہ السلام وی لن یفلح قوم ولو امرهم امراتن هغه قوم به چرم کامیاب نشي چې هغه خپل بادشاہي او امارت خزل ورکو چرې به کامیاب نشي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ا خو دا ورو چې دا کوم نشي او ټول محدثین دا ځای کې بیا ذکر کوي چې د خزه بادشاہی دا ناروا ده او د خزه امارت او مشری دا حرام دي ځکه مولا علی قاری رحم الله د امارت شرایط ذکر کوي دیار لس شرایط ذکر کوي شرع د فقه اکبر کې آی کې یو دا چې مسلمان بوي امیر بل دا چې آزاد بوي دریم شرط دا چې آب هغه سړی وي خزه بنوي نور شرایط بیا ذکر کوي آ ذکر کوي پاغي باندې بار کیف خزه چې کم د امیر نشي جوړې دي زمنګ ملک تباہ او برباد پدې شو چې خزه پکې بار راوخ کله او دا چا راوخ کله نو تاریخ تاسو تما سوره بقره کې ویلو چې دا یورپیان راوخ کله څنګه راوخ کله دا غي بنیاد عیسایان ګرځیدلو دا غي مقابله کې د جمهوریت څخه شروع شوه او دا پلیت شروع شو ځکه قانون اسلامی د یو سره نو نو دواړه گمراو یو په یو طرف ظلم کو بل بل بل طرف باندې شروع کو او بیا د زمانه د جاهلیت شروع شو لکه یو طرف ته د روميانو لکه شیخ محترم د پنځپیر زما د کتاب تقریز کې دا لیکلي دي چې یو طرف ته عرب ظلم کو چې هغه بالکل داسې کتره غرزولې وي بل طرف ته روميانو ظلم کو چې هغه ولا بالکل ازادي ور کړې و نو عیسایانو بالکل ظلم کو چې بالکل بایکاټ تو کا نو یورپیان د غي په مقابله کې را پاسې دل نو هغه بالکل ازادي ورکا ته هغه جهالتونه دي نور سدي هغه جهالتونه دي بیا ژوند شوی دي خزبا شرم چې کم دی امیر او مشرانه جوړیږي الرجال قوامون سړی دا با میران وی نگرانان به وی کومرانان به وی علی النساء په زنانو باندې په سبب درې چوغروار ورکړی د الله تعالی باز د لران سلوللا په بازو باندې یعنی زنانو باندې او په سبب درې چې دی به خرج کوي من اموالم د خپل مالونه په زنانو باندې اول قسم د زنانو پس صالحات نیکان زنانا اغه دی قانتاتون چې تابعداري وي حافظات للغیب حفاظت کوونکی وي للغیب پششا د اسرارو د خاوندانو د خاوندانو غیب چاته نخکارا کوي یا دا معنا پششا حفاظت کوونکی وي د خپل نفسونو ولی بما حفظ الله زکه په سبب د دې چې حفاظت کړی دی الله تعالی د دی دا ډانګر کل انعام بل هم ازل چې دای به د هدایت د کم ځای نه راړي من ابتغل هدا عن غیره ازله الله په خدای قسم ک دنیا چاڼ کې او د دنیا ګټ ګټ ته بستر او ګرځي کتا د قران په شان ته هدایت تلاش کو نوراشه زما په مخ باندې توکا قران هدایت سر چشمه د هدایت د الله کتابو او ما ویلو سوره بقره کې خزانه فرمانه ده او طلاق ته نوبت راځي نو دا غینه مخ کې سو سول دی ما سوره بقره کې تفصیل سره ا ذکر کړو مخ کې آداب رستو آداب ا ذکر کړو سوره عجیب انداز سره الله حقوق نسوان ذکر کړي تخافونا چرېږي تاسو نافرمانی دا غینا فایزوهن نسیته کای دیتا کینو وتوای ګوره دا سم کوا تنا فرمانی کې زما زما تابعداري نه کې ګوره دا سه بیا مکوا دا نو که سړی دا پکې انسانيت پکې وي نو دا به وای چې بالکل ګوره ما تخپل خاون نصیحت وکړه زب بیا چاره نکوم منګې شي دا مرګوزه پړسي دا ځان لا پړسي دی خاون چې خاون د نه خپه شو نو خاون سهارا شه او خاون رضا کا خوشاله کا وتوای زما نور سوق دی خزدای او دا چل خی حالا خان زما نور سوق دی زبا چا سره ژوند تیروم زما ته خاون دی زما ته پکاره زما ژوند تا سره دی چې ته خپه نو مان الله خپه دی او چې ته خوشاله مان الله خوشاله مان خوشاله شه دا سه رضا کا واهجروهن فی المزاج جدا شي د دینا په مزاج د سم لاستو کې واه وزریبوهن درېمه مرتبه کپ دې باندې مو د سړی لور نشوانو بیا وزری بونا خیب چا پیکا وه دای لرا بیا چا پیکا دا نه چې مسواک مسواک نه تا مسواک نه خص خیب چا پیکا خچا پی کا مسواک نه خچا پی کا بیا دانا چې اله سګره نه نه خچا پی کا ها دورا بکې چې اندام وغیرہ ولا مات نه کې اندام ماتول نه به بچ کې او مخ موها مخ موها حدیث کې من راغلی دا نور چې کم درا پاست پاست زاینه ولا خو او خې چا پیکا نو کله سړی لور وی نو سما بشي پات او کپ دی بان د ام سمانه شو نو بیا نور آداب ما سوره بقره کې تاسو ته ویلو الله اکبر او دانا تاسو ته هم چونکه درس د زنانه و ده که تاسو خاوندو وهي نو دانا چې بس ها زسو بورا وړم زما پلار نشته زما رور نشته زم چې زما رونه به تاسو کی خاندانونه مجنګو پلیتای مجوړو خاون اوهله نو خاون ستا دشمن نه دی او خاون لام په کار دی چې وهل دې د پاره نه کوي چې دشمنی جوړه کی او دشمنی د وهلو پن وهل د دې په نیت چې دې کې انسانیت راشي په دې نیت باندې نو هغه دیم دا کوي دا دیم دا نه کوي چې راشي او جنگ جګړه جوړه کوي بس زما پلار شته زب ژوند تیرو ما نو بیا د بچو زندگیم تبا کې د خاونو تبا کې او خپل زندگیم تبا کې داغه نه پس خاون رضا کزان نه منګې مو جوړو چې طرف ته شوزان او پړسه دان پړ سوما فإن اطعنكم پس کچره دی تابعداري کوي پس د دین تاسو فلا تبو علین سبیل عمل ټوي تاسو په دې باندې سیل زامونه ان الله کان علیا کبیرا بشک الله تعالی دې برتر او لوی ذات و ان خفتم شقاق بینهما بل قانون شپاړسم و ان خفتم شقاق بینهما نو د خزه او د خاون مینس کې دریم غړې د راشي دو دریم غړې د دواړو خاندانو نه را دي شي او اصلاح دی وکي ای یرید اصلاح یوفق الله بینهما کچره دا دواړه اراده کوي د اصلاح یعنی دا خزه او خاون یا د حکمین نو د اصلاح اراده کوي نو جوړواله براولي الله تعالی په ما بین د دواړو کې بشک الله تعالی د عالم خبردار بادشاہ وعبد الله وعبد الله وعبد الله دا امور انتظامیه او نباد مقصود او د کوم ګوره د خزي حقوق او د تمام انسانیت حقوق الله رب العزت ذکر کوي الله رب العزت فرمایي الله اکبر شرک مکوي د والدینو دارنګ د رشتہ دارانو یتیمانو د غریبانو دارنګ د گاونډیانو د مسافرو غلامانو د ټولو مستحقینو حقوق ادا کوي د خپل حزه حقوق ادا کوي سمرا معنا پدې کې ټول را لګور یو خزانه وستا گاوند گاوندنا دا گاوندی دی دی یتیم دا یتیم دی دارنګ رشتہ دار دی رشتہ دار دا دارنګ مور دی او پلار دی دارنګ دا چې کم د مسافر دی مسافر دا د دې ټولو لحاظ وکاو دا غي حق ادا کاو دا غي سره احسان وکاو والله راجم کړه الله تعالی ستر دی پوره چې دی آیات کې الله دا موي د حیوانات سره هم احسان کا د حیوانات سره او یولس حکمونه ذکر کوي الله یولس د احسان اسونه ذکر کوي یو دا وعبد الله عبادت یو کوي د الله عبادت کوي د الله چې غيو الله ته وای ها دا اوس ول ذکر کوي ګوره تاسو تما ځایونه ذکر کړو مسله توحید او رد شرک دا به سره کوي الله دا ول ذکر کوي الله دې د پاره الله اکبر دا دې د پاره ذکر کوي چې اسنا چې کار دې دې تویلې چې صرف اصلاح د معاشره پس لګېدل او مسله توحید درنه پاتې شي مشرک لام په سر غزار ورکو غره الله اکبر او دا تنظیم الله رب العزت ته ترقی ورکی او الله دې زمنګ اساتذه چې چا مونږ ته دا قران خودل دی الله رب العزت ته همیشه همیشه دا غي دا مهنتونه جاری او ساری ساتي او الله رب العزت ته خصوصا مرکز د پنځپیر او مرکز د پندای الله رب العزت ته همیشه په قران او سنت آباد ساتي او الله دې د مبتدیین مشرکین نه همیشه پاک ساتي او الله دې فضا د توحید او د سنت قائمه کړي ا افسوس افسوس ډیر بهترین تنظیم خو پښتنو پښتنو اوس الحمدلله خلک پوه شو کله وخت نه دا ظلمونه نه وي او ظلم او ستم په دې خلکو نه وي او دا آل الحلوای والخانق آل سطن والجمان وي نو یقینو ساته کدا تنظیم چا پرې خود دا تنظیم به داسې کارو کی داسې کار د دې تنظیم عجیب کار دی کنه یو دا نه دی چې شرک باندې رد دی یو دا نه دی چې هغه په بدعاتو باندې رد دی یو دا نه دی چې په بهایي رد دی یو دا نه دی چې په دشمن د صحابي رد دی یو دا نه دی چې په دشمن د امام رد دی یو دا نه دی چې په دشمن د تابعی رد دی یو دا نه دی چې په یورپیانو رد دی یو دا نه دی چې په سیاسيانو رد دی یو دا نه دی چې په کفر جمهوریت رد دی یو دا نه دی چې ته اسلام پرچار دی یو دا نه لري چې توحید پرچار دی یو دا نه لري چې توحید پرچار دی یو دا نه لري چې سنت پرچار دی همیشه هر خېګړې ته چې لاس چولې دی او د هر بے حیاي رد کړي دی نو د تنظیم کړي دی هر بے حیاي رد د تنظیم کړي دی ولی دا به ولی نه قانون قانون او منشور دا غي د الله کتاب دی او د الله کتاب د هر به حیاي رد کړي دی د الله کتاب د هر به حیاي مخ نیوي کړي دی نو چې چا منشور دا قرآني خو افسوس داله چې دا اهل الحلوا والخانق چې ته به صرف معاشره ته لګېدل او شرک رد به پرې خو دی د بدعات رد به پرې خو دی مسله توحید نه د هرې به حیای رد بکې د هرې خیر خواهی طرف ته خلق برابر لکې عجیب او دا الله دې په دې وخت کې تنظیم د جماعت اشاعت توحید و سنت پنځ پیریان الله دې نورم ډیر کی الله دې زمنګ اساتذه عمرونو کې برکت واچي او الله رب العزت دې زمنګ مینس کې جوړواله په قران او سنت راولي او کمه غلطي زمنګ نه کیږي یا الله من کمزوري یو خو ستاد توحید आवाज مو یا الله او چت کړل دي زمنګ غلطو باندې الله د دنیا او آخرت کې پر دی واچي یا الله اللهم استر عیوبنا فی الدنیا والآخرة یا الله چې د دې خلکو سہاجت یا الله تی پورا کې یا الله ستا د توحید आवाज وچتای او یا الله د هر به غیرت کوي یا الله ته حاجات پوره کې الله ساجيب خلق دی سو خلق دی او دا هر دور کې وی الله رب العزت ته زمون حشرم د پنځ پیرانو سره وکي زمون یقین دی الحمدلله چې زمون هر عقیده د الله د کتاب موافق ده د الله د پیغمبر د سنت موافق او الحمدلله زمون هر عمل الحمدلله د صحابه او د عمل موافق دی او چې کم عمل د صحابه او نه ثابت نه موږ داغه دشمنان یو ځکه زمون مینا او محبت د صحابه سره دی او الله دې نصیب کړي وعبد الله اول حکم حکم کوي د عبادت کوي د یکی او الله ولا تشرکو دویم حکم ولا تشرکو به شیا ای صدر مگر زوی د الله تعالی سره وبذل قربا او احسان کوي د رشتہ دارانو سره د رشتہ دار سره احسان کوا والله س قانون دی والیتاما پنځم حکم د یتیمانو سره احسان کوا والمساکین شپږم حکم د مسکینانو سره احسان کوا او پنځم والجار ذل قربا والجار ذل قربا او احسان کوا د گاونډي رشتہ دار رشتہ دار سره نسب والا سره گاونډي رشتہ دار دی دی د سره احسان کوا والجار الجنوب اتم او احسان کوا د گاونډي پر دي سره ک پر دې دی او ک خپل له چې گاونډي دی نو احسان کوا او گاونډي سره احسان پکار دی حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو کس راغوي چې زمنګ په گاوند باندې یو زنانه ده دا غي دا کار دی چې ډېر زیات روزي نه وي ډېر زیات منځونه کوي عبادتونه کوي خو گاونډي ته نه تنگ دی تنگ دی ته گاونډي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جان نمی دا ویډیو بل زنانه ده هغه ډیر منځونه هم نه کوي ډیر روجیم نه نیوي خو جبه حفاظت کدا گاونډي ته نه تنگ نه او ډیر بد سپک سپور نه وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جنتی ده عبادت ډیر مکو خود بل نقصان مور کو زمنګ لاسونه نن وګد شوی دی زمنګ لاس د خپل جیب په ځای باندې پردي جیب ته وګد شوی دی زمنګ جبي وګد شوی دی د خپل ځان عیوب نه بیانې او د بل عیوب بیانې زمنګ سترګې وګد شوی دی د خپل عیبونه مونږ تنخکاری ورا پاس الله توجاړه خود بل عیبونه ښکاری او زنانو کې دا مصیبت ډیر زیات دی زنانو کې دا مصیبت ډیر زیاته غیبت چغلی بل ته تکلیف وای بهتانونه وای بهتانونه خو خزو کې جوړونه خو خزو له داسې ورزي کنه توبه خدایا تب وای چې بس دا د خپل یو فیکټری د پدې کې جوړول کوي الزامونه بهتانونه اس په یو غریب زنانه کې نه خو چې د دیو سره خوان خراب شو کنه نه ډیر داسې داسې دا پلان کې ځای کې داسې کړو پلان کی ځای کې او لزان لکه یو خپې او سرونه به جوړی او دا برات تهمتونه به لګی والجار الجنوب د پردی او د خپل گاونډي سره احسان وکا وال وصاحب بالجنب او احسان وکا دا اړه خواله سره اړه خواله نه یا تینا مراد ده د خپل بی بی سره تا سره اړه کې پرتای دا غي سره احسان وکا او دا غي سره احسان وکا واحسنو احسنو بالصاحب بالجنب د دې سره احسان وکایي یا مراد تینا رفیق سفر دی مسافر دی سره لکه مدارک معنا کوي نو د مسافر سره احسان وکا مسافر سفر کې د سره شریک ته په سیټ د سره ناشته سمره زبردست اخه دا نه چې ځان ته پلان کړی دا یو نه نیم په سیټ باندې بداسه پلان شي کنه یو اسه پیدا کړی الله لوی شي او سو په دې سیټ کې دا خانګ داسې ارتی کې چې دا بل ته تکلیف شي منګه تلو زوما استاد محترم صاحب الله دې خوشاله خصاتی بچا صاحب مونږ دیر تتلو دیر تتلو نو یو دوا سانګان مونږ سره راو قتل او هغه و با جوړیان خو هغه یې چته دیر تر اتلل یو لو سانګان نو یو ولولو مې لګانه په سیټ باندې سالور تان ناشتو او داس ځان پلان کړو چې زه خو بیخي اداغه تراس وردن نه کړم او چې دا خسړې نو د شرم غاګ نه شو کوله یو پیر بچا صاحب داس غوسه شو دای تراسو قتل بیا غوسه شوې قتل وتا خو باغې د نسړي زامنو کې د سره داس احساس نو چې دا په سیټ باندې ما سره چتخ انسانان ناشته او کومګه دواړه ټپ ټیپو او هغه دواړه لوی سخندرې وي او یو ودا سه یو دا سیټ باندې په زور بپلنې دل دای دا سه مړه د مسافر شریک به سفر ده غسر احسان وکا تا ته قران داخی خو قران چا ویل دی لیوګان دی ټول خلق نو وصاحب بالجنب شریک فی العلم توي مراد ده مدارک معنا کوي بلا شریک فی العلم د علم کې تاسو درس کې د سره شریک ناشتي ها لکه اوس دلته کې درس کې د سره شریک ناشته علم حاصلې دانا چې پټه وی دا زما پټه دی غسته دا راکه زما ریل راکا زما کورامه خیر دی یو ځای کې نه مینه سره کې نه بل لا ځای ورکا او هغه سره احسان کوي احسان دای چې کې نه غلې کې نه دا نه بعضه بعضه زنانه راشي درسونو کې داسي بعضه بعضه زنانه راشي نو دا بخپل ټماټر خرڅي په باغبان باندې خپل کریلې اندوانه او ټماټر او خټکی خرڅي ټر را د ټر را ټر را د ټر را دا ونه کوي راشي چې کین نو ټرای کېګا ما او خپ پارام کینا غل کینا احسان د بل سره داد د شریک په علم چې هغه درس ته پریدا بعض خلک بدایي چې درس پکېږي اراغلی به یو خبرې دی او خبرې دی او خبرې دی بعض خزو ته بالکل خبرو چې کم نه نو فیکټری و سره کولاو کړي دا سم کوا احسان دام دی غل کینا ځان سره کینو پټه ولا ورکا او چې د درس ملګری دی دا نو خم مینا محبت وسره کو او احسان وسره کو چې سوره دنه کې دی شي قران مجید وسره نشته او شوق دی ستا وشته واخله ولا احسانو کا خو ودا سينه چې ټول خلکو ته خې په پټه باندې چې سره پغته نه خبري وای ها دا زما ستا یو بل سره مینا محبت دی واخله وال وابن السبيل وابن السبيل چې سارو سره احسان نه کوي ارس سره سور عجیب قران دی والله زار شم استاد قران نه ان الله یا الله همیشه مونږه د قران او سنت باندې یا الله عمل کوونکې وګرځي عجیب آیاتونه دینو دا سه آیاتونه چې د وای حقوق نسوان زوام د دینه پس د حقوق نسوا چغه ول د دینه پس دا ول مړلک خپل حالت خو ګورستا سه حالت ته تاسو حقوق ورکړو کم حقوق بل چې پاس شوه دی ا د حقوق پونم سیوا د دینه پکې نور رسوم نشته چې د دې ته چل جوړول د دې ته چل جوړول چې خزه به حیا او به پردي کی او خزه کې به غیرت او برادر نه کی نور پکې سم نشته دا حقوق تیرا شو ګورا حیوانات الله حیوانات نه دی پر خودي د حیوانات سره احسان وکا نو چې کم دین هغه د حیوانات حقوق ور کوي هغه به د خزو حقوق نه ور کوي سوره النساء سوره سوره الرجال خو نشته سوره النساء لاشته الله ته پته وا چې په زمانه د جاهلیت کې ظلم کیږي الله ته پته وا چې د دوخ په غیان او بے حیا بے غیرت برا پاسی په اخره زمانہ کې او وای بچ علما د قیانوسی ذهن والدی علما جهلا دی د مدارسو کې ناس خبر نه دی مونږ د خزو کو غواړو په خدای قسم ملک دفعات ملک چې پس سميږي دا خو اسه خبرې ته حواله کې یو عالم ته حواله کې یو عالم ته را پاسي خبر ني ناس ته مخ کرزو کې یو ځای کې روټي تا ملمانون یو سوډر بورډر د پرخي مولای راغلی واغا ناستوا وی یاره وی مسلمانان په قانون سپويږي مسلمانان خو نه پويږي شین سترګې خپويږي دا شینسترګي دا مسلمانان شینسترګي شوی دا زکه دا زکه د خپل د خپل قانون نه خبر نه دی دا کفری خبره ده په دې سړی کافر کی تراش قانون او اسلام وګوره او ان شاء الله که وختو نو زه ذکر کومه په دویمه حصہ کې دفعات د ملک چې ملک په پس باندې سميږي راعي او رعیت په پس سميږي او که موقع ملاو نشوه نو وګورئ په دغه ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها کم زانه چې دویمه یې شروع کیږي آیات نمبر 57 باندې شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحم الله مستقل کتاب لیکل دی چې ملک با په سبا باندې سميږي مستقل کتاب په دې باندې لیکل دی السیاست الشرعی السیاست الشرعیه فی اصلاح الرای والرعیه مستقل کتاب او دی عاجز الحمدلله دا ول نه تر اخره پورې کتل دي او الحمدلله خلاصې زما په ذهن کې اوسم پرته ده ټوله خلاصه الحمدلله زما ذهن کې پرته ده چې هغه هغه کې سویل غواړي تر اول نه تر اخره پورې ما هغه کتل دي او بل دا چې بهترین کتاب الاسلام بین العلماء والحکام عبد العزيز بدري لیکل دی او دی عجز الحمدلله کتل دی او هغه کې قوانین ذکر کړی دي چې هغه به حکمرانان بسکه یو ملک په بس باندې سميږي او کاغه نشکته سو کربای کی نو مفتی شفیع رحم الله هغه بهترین رساله لیکلې ده دستور قرآنی او پاغه کې هغه دفعات ذکر کړی دي چې ملک په سبا باندې سميږي ا دفعال خوري انداز کې هغه غال کړی دی بیا راشه د علماو سره کینه مړه چې ملک په سبا باندې سميږي قانون به په سرازي دای سنه خبر دی هغه ملک چاته لیدلو هغه سلی دلیو یو سړی په یونیورسيټي کې لوشي او هغه د زنا په ماحول کې لوشي چې خزه سره پټکس کینا جنۍ سره کینا پټکس د یو بل د استادانو په مخ کې یو بل سره سسکو از زنا ور د سنا پويږي د یونیورسيټو خلک به اسلام راولي په خدای قسم که د کالجونو د یونیورسيټو خلک اسلام راولي ا د سر سید احمد خان په شانته برواني او داغه په شانته گمراهي بخوري نور بسرا ولي اسلام کراوسته دي نو مسلمانانو علما راوسته دي او اسلام او قانون کرازي او ملک سميږي نو په اسلام به سميږي او قوانين اسلامي او سره به سميږي الله دې مسلمانانو کې دا شوق او جذبه پیدا کی چې د علماو سره مینه پیدا شي د خلکو علماو نه خلک لګیا دي متنفره کول کوي شومتیا کوي شوم دې شوم او علامه ابن جرير علامه ابن کثیر وای دا دې تام هاذا فی العلم وای دا په دې کې شامل چې په علم کې شومتیا کوي چې یو خبره وا سره شته او خلکو ته نه کوي لکه بدعتي بدعتي خامار شوه د امیانو ته ګوره جی قران زکه مخوي چې دای سره بیا د علما او قدر نه پیدا کی و پاګلا ته ځان کې علم پیدا کا او ځان کې علم پیدا کا او خلکو ته علم خو چې ستا قدر کوي او کنه کوي الذين يبخلون آ کسان چې بخل کوي شومتیا کوي یا مرونه او حکم کوي خلکو ته بل بخل په شومتیا سره وایا کوتمون او پټوي آسو چې ورکړي وي الله تعالی د لرا د غره والی د فل فضلنا واعتدنا او تیار کړل موږ د فار د کافرانو عذاب سپکون کې والذین زجر یا کاروتا والذین ينفقون هغه کسان چې خرج کوي مالونه خپل د پاره دریا د خودنې د خلکو ولا یؤمنون او ایمان نه راوړي د ځړنا په توحید الله باندې او پرز داخ او نه پرز داخرت باندې نو دوست د دای شیطان دی مبتدا موضوع پدا فقرینهم الشیطان دوست شیطان دی فکیف اذا جنا پس سرنګ بوي اذا جنا پس سرنګ بوي حالت هر کلا چراولو مونږه د هر امت نه بشهید یو گوالرا وجینا بک علی هؤلاء شهید اور اول مونږ تعالی را علی هؤلاء په دې خلکو باندې شهیدا گواہی کوونکې صحابي ولار دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام توي راشه ما ته قران وایا صحابي سوره نساء شروع کړو چې دې ځای تر رسیدل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام توي بس صحابي وای ما چې برو قتل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاری کی روایت راځي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سترګې داري وای اوخ کې تساسی او ای فاقول کما قال العبد الصالح زبا غ جواب ورکوم کم جواب چې زما رور عیسی ابن مریم ورکړو سبا غ جواب ورکوم او هغه جواب سوره مائده یو سلو ولسم کې براشي نبی علیہ السلام وای زباغه جواب ورکوم کما ته الله وای چې گوايو کا زبوام یا الله وکنت علیہم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی كنت انت الرقيب عليهم یا الله ما ته خطراغه پوره چتر سو ما دای لیدل او ز ژوند هم دای کوما نو زه وایم چې کله تازه اغستم نو یا الله بیا ما ته پته نشته بیا ما ته پته نو زه به دا جواب ورکوم دا رد پاغه چا پاغه شیو باندې چې دا غي دا نظریه ده چې اعمال په امت باندې پیش کیږي د امت اعمال په نبی علی السلام پیش کیږي دارنګ په امت یانو موي پیش کیږي دا رالل پکې وای منګه علی سنت یو د شیعاګانو روایت را واغستل او نبی علی السلام خبرېږي د اعمالونه او پیغمبر وای زباغه جواب ورکوم کم چې زما روري صاحب نو مریم ورکړه دی ما ته د مرګ نه پس پتن لګي بلکې په دې د امت اجماع ده سیانت الانسان کې الله اکبر اجماع را نقل کړي په دې باندې دارنګې دا چې کم دی علامه معصومی حنفی رحم الله هغه اجماع را نقل کوي په دې خبره چې پیغمبر ته د دنیا چې څه جاری دی او دنیا کې څه کیږي پیغمبر پاک ته اس پتام داغه نه لګي او هغه داغه نه بالکل به خبره دي دا نه چې اعمال په پیش کیږي او چې کم روایت دای راغستی دي ا روایت د قران خلاف دي اغه روایت د اجماع د امت خلاف دي او چې د اجماع د امت خلاف شو او د اعمال خلاف د اجماع د امت خلاف شو او د قران خلاف شو دا بلکې سو دغه اجماع چې پیغمبر ته پته نه لګي دام اجماع ده علامه معصومی را نقل کړی دا بل دا چې دغه احادیث په خپل د اجماع خلاف دي چې کوم احادیثو کې راځي چې پته لګي ځکه دا د سلورمه او د درېمه طبقه روایت دي او دا غي خلاف د محدثینو اجماع ده چې د احادیث باندې به عمل نکېږي بار کیف دا د اجماع خلاف دي الله اکبر انبیاء اولیاء د دنیا د اس نام نه دي خبر دای پکې رالل وای مونږه له سنت یو منګه جی حیاتیان یو دا مماتیان دی یی حیاتیان کنه صرف دنیا له پیدا یی چې حیات له پیدا یی دنیا کې راجمه کوي دنیا کې راجمه کوي دا کس دنیا کې راجمه کول حیات له پیدا یی تاسو د مرګ نه پس غم شته نه منګ مماتیان یو د الله اکبر نو د اجماع د امت خلاف دی داغه خلاف د محدثینو اجماع منعقد شوه ده او یاره مونږ حیاتیان یو او تاسو حیاتیان یې صرف د ژوند د تپاتره نور د مرګ نه پس د ته چې کم د اس غم د سره نشته اسه وای چې مرګ نه پس ژوند دی کار مولای سونو کو بدعات موکلو شرکیات موکلو سم وکړو منګه مماتیان یو په دې معنی چې موږ د مرګ نه پس ته تیارې کو رد شرکیات کو رد بدعات کو رد کفریات کو او رد هغه عقاید کو چې تاسو ته اجماعي عقاید وای او غدی د اجماع خلاف الله اکبر یوم اذن فارز باندې یود الذین فهوی با کسان چې کو پرې کړل کفر کړه دي مشرکان وا سو رسول او نافرمانی کړه د پیغمبر پاک بدعتانو لو تو سوان کاش برابر کړي په دای باندې زمکا کاش چې د ازمکه برابر شو د یړو د ازمکه نه راوته نه ختم شوی یا لیتنی کنت ترابا رابش سوره نبا کې ولا یکتمون الله حدیثا او پټ بنکله شې د الله تعالی نه یو خبره کبازي زایونو کې پټای لکه سوره مجادله کې براشنو موازی جدا جدا دي پټوله به نشي کدی هر سور خپل کوشش کوي خو پټوله به نشي الله اکبر حتا تغتسلوا حتا تغتسلو تر دې پورې چې تاسو غسل وکي آیات د مشکلاتو نو زیاده سي اسانه طریقې سره کوم ګورا دوا غاید او دوا مغید یو چې کم نه یو مغیا منستمن از دې کېګا تر دې پورې چې پوه شي او بل مغیا مونځ ته مه نږدې کېږه په حالت د جنابت کې تر دې پورې چې غسل وکې او الا عابر سبیل استثناء مفرع ده حکم د تیمم ته مراد ده معنی در دې پورې جنابت حالت کې منځ دې کېږي جنابت حالت کې منځ دې کېږي الله تر دې چې تاسو تیمم وکړئ یا ایو الذین آمنو او د ایمان خوندانو منځ کې تاسو مانځتا او پدا پدا سیالت کې چې تاسو منځ کې تاسو مانځتا پدا سیالت کې چې تاسو په حالت د نشه کې تر دې پورې چې تاسو پوښی په سباندې